چې هغه په علم کې تقصیر کوي او خایدو او دا هغه پوره کوشش نه کوي ذلت العالم ختموي دی لره ذلت عالم وجدال المنافق او جګړې د منافق وای منافق نه مراد دی کیا وسوک دی چې هغه هغه ظاهروي سنت خو فضل کې بدعت دی په خبره باندې او هغه حکم او فیصله د مشرانو چې هغه گمراه کون کی دي خلق لرا د خواهش مطابق فیصله کوي خلق غیله مجبور کوي خلق غیله ته مجبور کوي نو په دې دین لړیږي علما لیکلي ذلت د عالم سره چې امر بالمعروف پرې خو نهي عن المنکر پرې خو د خواهش په روان شي لکه ډېر علما دی علم کړي امر بالمعروف نه ین المنکر نه کوي خواهش په روان دي او جدال د مبتدی سره چې هغه اقامت د بدعتو کوي او تمسک کوي په تاویلات باطلو سره په کتاب الله باندې او بادشاہانو خبره خو سرګند ده چې هغه د توري په زور د خپل اقتدار په زور بی دیني ته ترویج ور کوي